دا د شریعت غږ رادیو ده قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شبي پیل شي په نننۍ رادیوي مجله کې د خبرونو او سیاست تبصرې ترڅنګ رسول الله شریعت زغ راډیو یاوي چې می د ژوند مرحله ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کله چې الله تعالی له یو بنده سره محبت کوي نو له دنیا څخه هغه ته داسې پرهیز ورکوي لکه څنګه چې په تاسو کې یو څوک خپل مریض ته له اوبو څخه پرهیز ورکوي یعنی له داسې دنیا څخه یې ساتي چې د هغه دین د نن ورځې خپرونې ته مجسم امیلیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو د غور ولایت په تولک کې تعرضي برید په شا وتمبول شو اته تنه مزدور اسکر قتل دوه تنه نور ژوبل شول د فراه ولایت په مرکز کې پوسته فتحه پنځه تنه مزدور پولیس قتل څلور تنه ژوندي اسیران یولس میله وسلې ولج شوې د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې شپږ تنه عسکر وژل شوي، دوه تنه ژوندي نیول شوي، زیات شمېر وسلې او مهمات ترلاسه شوي. په جوزجان ولایت کې پوسته فتحه اووه تنه اربکیان مړه او زیات شمېر وسلې ونیول شوې. مزدور دښمن د مجاهدینو په سنګرونو تعرضي برید ترسره کړ چې د مجاهدینو له لوري له غاښ ماتونکي ځواب سره مخ او سخته جګړه ورسره ونښته. جګړه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، په پایله کې اته تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل، دوه تنه نور ژوبل، پاتې یې په تېښته ولاړل. د وژل شویو عسکرو جسدونه د جګړې په ډګر پاتې شوي دي. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی. د فراه ولایت د مرکز اړوند د نوي پله په سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې پوره یو نیم ساعتې دوام وکړ د برید په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت د قومندان عبدالصمد په شمول پنځه تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل او څلور تنه نور پولیس ژوندي ونیول شول. په پوسته کې له دښمن څخه یو ثقیل، یو راکټ، شپږ کلاشینکوپونه، دوه چلتر ټوپکونه، یو بم افګن او ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. په پیښه کې یو تن مجاهد هم زخمي شوی. همداراز د یاد ولایت د شېبکو ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ بېګا ماخوستن نهه بجې د اسلامي امارت مجاهدینو وسلوال برید ترسره کړ برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، پوره دوه ساعتونه یې دوام وکړ. د برید په پایله کې دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او پنځه تنه نور ژوبل شول. د ولسوالۍ مرکزي ودانۍ د مجاهدینو تر محاصرې لاندې ده او ورځ تر بلې ورباندې د محاصرې کړۍ راتنګیږي. د یاد ولایت د پشترود ولسوالۍ اړوند د سچ قلعه په سیمه کې د مزدور ادارې مهم چارواکی معین الدین د مجاهدینو د وسلوال برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شو. معین الدین د بالابلوک ولسوالۍ د کښته شاخ داربکیانو موسس او د یرغلګرو له مهمو جاسوسانو څخه شمیرل کېده چې د خپل عمل په سزا ورسید. د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ بکسمن دره کې د جلیل پر پوسته د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا پراخ تعرضي برید ترسره شو په دغه برید کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه د قومندان غیاس په ګډون شپږ تنه مزدور عسکر وژل شوي دوه تنه یې ژوندي ونیول شول همداراز ګڼ جنګي مهمات لکه دوه غټه او وړه امریکایي پیکا دوې شل ډزې یوه دسته راکټ یو بم افګن او نور هم د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي خبر زیاتوي چې د مرستې هڅه کوونکو ګوډاګیانو ټانګ هم په غبرګو راکټونو لګېدلي او ویجاړ شوي دي چې له امله یې پکې سپرو مزدورانو ته مرګ ژوبله اوښتې مګر څومره والي په اړه یې تر اوسه معلومات نه دي ترلاسه شوي همداراز د یاد ولایت د جلګې ولسوالۍ پر ودانۍ او دفاعي پوستو د سپکو او درنو وسلو برید وشو په دغه برید کې مزدور دښمن ته دروند زیان اوښتی، خو د شمېر په اړه تر اوسه لا کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. تر برید وروسته وارخطا دښمن په ملکي هدفونو ډزې کړې دي او د مرمیو لګېدو له امله د کلیوالو رېبل شوي فصلونه سوځېدلي دي. د جوزجان ولایت د منګیجک ولسوالۍ اړوند شیخ راز سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو د دښمن په پوسته برید ترسره کړی. د برید په پایله کې پوسته فتحه، اووه تنه مزدور اربکیان یې وژل شوي او د اووه میله کلاشینکوف، یو میل پیکا، یو راکټ په ګډون زیات شمېر مهمات هم لاسته راغلي. د زابل ولایت د شمولزو ولسوالۍ اړوند د ځنځیر له پوستې پرون ورځ درې تنه اربکیان د جلب او جذب کمیسیون د سیمه ییزو مسؤلینو په زیار د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. همداراز د شهر صفا ولسوالۍ اړوند د سوختي دکانو په سیمه کې پرون سهار لس بجې د مزدور دښمن په شوبله د خښ کلای شوي مین په مټ زوروره چاودنه وشوه. د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره شپږ تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د هلمند ولایت له مرکز لښکرګانه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون مازیګر ناوخته د لښکرګاه د څلورمې حوزې د شمالانې په سیمه کې د وسلوال برید په ترڅ کې د هغه مزدورو عسکرو پولیسو او اربکیانو چې سیمې ته د عملیاتو په موخه راوتلي وو یوه شوبله ویجاړه او پکې مزدور دښمن ته مرګ ژوبله واوښته د یادونې وړ ده چې پرون ورځ په همدې سیمه کې د عملیاتي قوې درې نورې شوبلې هم په مخامخ بریدونو کې له منځه تللې وې او مزدور دښمن ته درنه مرګ ژوبله اوښتې په سیمه کې دښمن د ملکي خلکو کورونو په ورانولو لاس پورې کړی چې تر دې مهاله یې لسګونه کورونه نړولي دي همداراز د ناوې ولسوالۍ اړوند د ټنګانو د ګودر په سیمه کې بېګا شپه دوه نیمې بجې د مزدور ادارې د ځانګړو اربکیانو په پوسته مجاهدینو وسلوال برید ترسره کړ د برید په پایله کې پوسته پتحه پکې میشت څلور تنه مزدور اربکیان ځای پر ځای قتل پاتې یې په تیښته ولاړل په پوسته کې له دښمن څخه څلور کلاشینکوپونه او نور مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي په پیښه کې درې تنه مجاهدین هم زخمیان شوي همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د نقیل آباد په سیمه کې پرون سهار نهه بجې د مزدوري اردو په پلې ګزمه د کمین په ترڅ کې وسله وال برید ترسره شو. د برید په پایله کې درې تنه مزدور عسکر وویشتل شول چې ځای پر ځای وژل شوي او جسدونه یې د جګړې په ډګر پاتې شوي. یو بل خبر وایي چې د ډبرو قول په سیمه کې بېګا شپه اته بجې د مزدوري اردو په پلې ګزمه وسله وال برید ترسره کړ. د برید په پایله کې دوه تنه مزدور عسکر د لیزري وسلو په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول. همداراز د نوزاد ولسوالۍ اړوند د بر نوزاد په سیمه کې بیګا شپه د یرغلګرو الوتکو د ملکي خلکو په کورونو سخته بمبارۍ کړې چې له امله یې خلکو ته درانه زیانونه اوښتي له پکتیکا ولایت نه ترلاسه شوي راپور کې ویل شوي چې پرون غرمه د وازې خوا ولسوالۍ اړوند خزیرخیلو کلي اووه تنه اوسېدونکي چې پخوا یې د ګوډاګۍ ادارې سره دنده لرله د حقایقو په درک کولو له مجاهدینو سره یو ځای شول پولیسو ویلي چې ګوډاګۍ اداره له بې شمېره فسادونو ډکه بلواکه اداره ده چې خپله ناکامي او چټلتیا د افغانستان د خلکو په یو له بل سره جنګولو پټوي همداراز د یاد ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ اړوند سیګاني سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د مجاهدینو لخوا د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې له امله د شمو ولادي منان په نوم یو مزدور پولیس مرګونی ټپي شو د لوګر ولایت د څرخ ولسوالۍ ډبر سیمه کې د مزدوري اردو ټانګ د مجاهدینو په ماین ور برابر شو په دغه چاودنه کې ټانګ په بشپړه توګه له منځه تللی او پکې سپاره څلور تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول همداراز د یاد ولایت محمد اغې ولسوالۍ اړوند قنداري پل سیمه کې د مزدوري ادارې په پیاده عسکرو د مجاهدینو لخوا د ځای پر ځای شوي مین په مټ چاودنه وشوه چې په نتیجه کې پنځه تنه شریر اربکیان ووژل شول د خوښۍ ولسوالۍ د ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ پر ودانیو د هشتددو او مزایلو عملیات ترسره شول، دښمن ته پکې د سر او مال دروند زیان اوښتی، خو په اړه یې تر اوسه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د غزني ولایت د مقر ولسوالۍ په ملانور سیمه کې مجاهدینو د ګوډاګۍ اداري پولیسو په پوسته برید ترسره کړ. د برید په پایله کې دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې، خو د کره شمېر په اړه یې دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. همداراز د یاد ولایت د مرکز اړوند باقلو سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو د پردي پالو پولیسو په پوسته د هوان مرمۍ ویشتلې دي چې په هدف لګېدو یې دښمن ته مرګ ژوبله اړولې خو د کره شمېر په اړه لا تر اوسه کره خبر نه دی ترلاسه شوی د اسلامي امارت مجاهدینو ته د تسلیمېدو په لړ کې تېره ورځ د پروان ولایت شینوارو ولسوالۍ کې شفیع الله ولد محمد یاسین او حمیدالله د بادام ګل زوی په نومونو یو تن ثابت او یو تن مزدور عسکر د حقایقو په درک کولو سره له مزدورې ادارې رابیل او د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. همداراز د بدخشان ولایت د راغستان ولسوالۍ د امنیه قومندان ډګروال اسحاق موټر د دغه ولایت یوان ولسوالۍ کې له لارې وتلی او چپه شوی دی چې له امله یو پولیس وژل شوی او د قومندان په ګډون درې تنه مزدور عسکر ټپیان شوي دي. د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ بر ارغندۍ سیمه کې د توریالي په نوم د جاسوسي شبکې فعال غړی د مجاهدینو لخوا په یوه ناببره برید کې ووژل شو. همداراز د یاد ولایت د بوتخاک ولسوالۍ اړوند ډاک سیمه کې د ګوډاګۍ ادارې په رینجر د اسلامي امارت مجاهدینو لخوا د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه وشوه چې له امله یې دښمن پنځه تنه عسکر مړه او ټپیان دي. همداراز د ید ولایت د سروبي ولسوالۍ اړوند وزبین ته څیرمه د وحشي یرغلګرو او مزدورو ګوډاګیانو لخوا د ملکي خلکو په کورونو چاپه وهل شوې. ګډ دښمن په دغه ستر وحشت کې د نورو مظالمو ترڅنګ د یوې مېرمنې په ګډون درې تنه شهیدان کړي او پنځلس تنه عام کلیوال یې د بندیانو په توګه له ځانه سره وړي دي. د نګي په پوسته د مزدوري اردو درې تنه عسکر د مجاهدینو لخوا د درسکو په مټ ویشتل شوي او ځای پر ځای ووژل شول. د خبرونو پای د شریعت راغ راډیو. ترڅو چې په افغانستان کې د مجاهدینو په لاس اسلامي حکومت نه وي جوړ شوی له وسلوال جهاد څخه لاس اخیستل طاغوتي او کفري طاقتونو ته د تسلیمۍ معنا لري د مرحوم الحاج مولوی جلال الدین حقانی رحمه الله له ویناو څخه تاسو د شریعت غږ رادیو ته غوږ یاست شریعت غږ رادیو هره ورځ د هیواد له لر او برنه د روان جهادي بهیر د تودو پیښو د راپورونو او تازه خبرونو د نشر ترڅنګ سیاسي تحلیلونه، تبصرې، مرکې اونیزې ادبي او تعلیمي خپرونې او د خوږ ژبو ترانه ویونکو په خوږو اوازونو کې په زړه پورې حماسي ترانې خپروي. شریعت غږ اف ام. درنو او قدرمنو اوریدونکو! د شریعت غږ راډیو د هېواد په پلازمېنه کابل، میدان وردګ، غزني، غیر انساني چلند د څرخي پله په زندان کې یو ځل بیا کابل رژیم د اسیرانو نیولو وهلو او توهینولو ته ملا تړلې ده په یاد سوي زندان کې وخت نا وخته له بندیانو سره د غیر انساني کړنو راپورونه ورکول کیږي حتی په ځینو مواردو کې د اسیرانو د شهادت خبرونه هم خپاره سوي دي خو د ډیر تعصب ځای دا دی چې تر اوسه د بشري حقونو کوم سازمان د څرخي پله په زندان کې له مظلومو بندیانو سره د روان ناوړه چلند د مخنیوي هڅې نه دي کړې وړمه ورځ په همدې زندان کې یو تن بندي قلم شاد د برکت شاه زوی د سختې ناروغۍ له امله وفات سو له تیر کال راهیسې په څرخي پله زندان کې د ناوړه وضعیت او چلند له امله سل تنه سیاسي او جنایي اسیر ناروغان په حق رسېدلي او لا هم له ناروغانو سره د کابل ادارې په چلند کې کوم مثبت تغیر نه دی راغلی ګڼ شمېر نور ناروغ اسیران هم په ساري او لاعلاجه مرضونو اخته دي که صحت ته یې پاملرنه ونه سي خدای مه کړه نور بندیان به هم په زندان کې له ژونده بې برخې سي پر څرخي پله زندان سربیره د صلیبي یرغلګرو او کابل رژیم په ټولو زندانونو کې له بندیانو سره غیر انساني چلند روان دی کوم قانون او اصول نسته چې له مخې په محبسونو کې نظم او حد اقل انساني چلند عاده سي د صلیبي اشغالګرو او کابل ادارې په زندانونو کې زیاتره بندیان د کوم قانون او یا جرم له مخې نه دي نیول سوي په تیره سیاسي اسیران خو فقط د تورونو او شکونو پر بنسټ نیول سوي او بیا کلونه کلونه بې محاکمې د زندانونو د تورو تمبو شاته زولانه پاتې سوي دي په یادو سوو بندیانو کې نابالغ هلکان او تر اتیا کلونو د لوړ عمر لرونکي سپینږیري هم سته له اسلامي امارت سره د دشمن په سلګونو عسکر اسیران دي کاملا اسلامي او انساني چلند ورسره کیږي صحت خوراک څښاک او نورو لوازماتو ته پوره پوره پاملرنه کیږي د دې تیر لوی اختر په مناسبت د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله په فرمان په سلګونو بندي عسکر خوشي سول په خورا درنښت له زندانه رخصت او تر خپلو کورونو پورې ورسول سول دښمن له اسیرانو سره په غیر انساني چلند او بربریت کې لومړی مقام خپل کړی خو عجیبه دا ده همدغه وحشي دشمن هم چې د انساني حقونو او کرامت تر پښو لاندې کول یې قانون دی د بشري حقونو نارې وهي پر مختلفو جهتونو د بشري حقونو د نقص تورونه پورې کوي اسلامي امارت له اسیرانو سره غیر انساني چلند او ناوړه کړنې غندي د بندیانو اسلامي او بشري حقونو ته ژمنتیا یو ځل بیا تکراروي او د بشري حقونو له ټولنو او فعالینو غواړي چې خپل رسالت او مسولیت ادا کړي په ځانګړې توګه د څرخي پله په زندان کې د روان وضعیت په کابو کولو کې پوره پوره او عاجلې هڅې وکړي